پر مخالف ته مزاج ته وي هر څه چې موږ امتحان کو پتا اوس باندې په شر او په خیر سره افتنا افتنا تن ولی منسوب دی دا مفعول مطلق من غیر لفظ الفعل دی ونبلوکم منګه امتحان کو پتا سمانه فتنه تن په امتحان کولو نو دا مفعول مطلق من غیر لفظ الفعل ادری مجمله مبارک پایات کې و الینا ترجعون پیږي او خاص مونږ ته بس تاسو پیښوي او رجوع بینو د دنیا د ژوند باس پرس پکېږي او الله په کوئی چوي دا نه ان کلذین کفرو ار کله چې ویني تا هغه کسان چې کافر دي نو ان یتخذونک وی ننی شیطان لرا الا حضوا مگر په مسخرو آل قال حوس تاسو تاسو په خدایانو باندې راځي او وهم بذکر الرحمن او وی په ذکر د مهربان یعنی بذکر الرحمن لهم دا ټکی کېره او دوی په ذکر د مهربان باچا چې څوک مهربان باچا وته صحابه کنا او پیغمبر ته خدای پیش کی نو هم کافرون پاغه باندې منکرین دي چې کنه چې وېدا قیل لهم ها وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن الرحمن اليمامه وهو مسائل مثل كذاب رحمان د یمامی یادوي ټوکې کوي خلق الانسان پیدا شوی دی انسان انسان پیدا شوی دی من عجل د تلوارینا یعنی سمانا دې په دې خپل کار کې دومره تلوار کوي کوي تبه چې تلوار نه پیدا شوی دی په اخوانو کې تلوار کوي او سعلیکم او زر دې چې او خان تاسو ته آیاتی هغه وعده زما په عذاب مراد آیاتینا هغه وعده د عذاب دی چلو یعلم الذین کفروا وکړه کچرت په جندې هغه کسانو چې کافر دي په دنیا کې په دنیا کې وایا په دنیا کې حینا هغه وخت چې لا یکفونا دا دوی په دنیا کې په جندې ها چې دوی بنشي د پکولې د خپل مخونو نه اورو او نه د شاګانو نه ان به دوی سره امداد وکړي شي نو جو عبد الله او روباسا ما قالو ذالک ما قالو نو دا خبر بدوی نه وکړي چې متا هاذل بعد ان کنتم صادقین پیګه دا خبر بدوی کړي وکنه به وکړي دا به نه وکړي دغه جواب غوري دا نڅ جواب دلو میرو وشته غوري خپه بشوي دي بل تاتيهم بلکې دا قیامت پر راځي دوی ته بختتن ناصافا به د تعین د تاریخ نه نو فتبحتهم فتحيرهم دی به حیرت کې واقع کی دی به په حیرت کې واقع کی نو پلا استتیونا نو دی به طاقت نه لري رد ها درد داګه هغه درد کولو اولا هم ينظرون او نه بدوی ته مهلت ورکړي شي د توبې او د معذرت لپاره د توبې او د معذرت لپاره به مهلت مرنه کړی شي رسول الله ته خدای پاک وی چې ولقد استهزئ او تحقیق سره ټوکی او مسخري کړی شوی دی به رسولین په لوغو یو پیغمبرانو د لوی معجزات او خاوندان من قبل کوم بیرتانا نو بحاک بالذین پس نادر شو په طریقه ده حاتی باندې بل الذين پای کسانو باندې چخرو چټو کې کړي او مسخره کړي وي منهم په دې پیغمبرانو پوري ما هغه عذاب کانو به استعجون چې دې په پاغه پر ټوخه کولې اقا عذاب په باندې راغی قل حضرت مبارک تو وایا چې من یکلا حکم دا سوک ته چې تاسو حفاظت کوي علماء لیکلي دي چې دا کلا ا یکلا او او کلی ا یکلا او د باب فتحا او د سمع دوانو نه په یو معنا راغلي هیږي دوانو نه سوک ستاسو حفاظت کوي باللیل والنهار هیږي د نشپیو دروازه من الرحمن هیږي کنا من عذاب الرحمن او د عفاتو د عفت ته مهربان بچانا معلومه شو چې ستاسو مقتضی د حفاظت رحمت عامه د خدای دی بلشه دې کده خدي ځکه من الرحمن ته کې په دې مقام کې قاضي بیزاوی وایو چې دې ده کې من الرحمن ولې رانغی من یکل او کوم الليل والنهار من اللعنه وی ځکه چې مقتضی ستاسو د حفاظت صرف رحمت عامه دی بل څه چي نشته بل هم ذکر ربهم بلکې دوی د ذکر د خپل پروردگار نه چې قران دی موردون دا غي نه راس کوي پای کې فکر او سوچ نه کوي ام لهم الہتن پویږي او کده دوی د پاره خدایان دي الہ دي داسه الہ تمنعهم چې دوی منې کوي د رسیدو د بدینا او داسې خدایان چې من دون نه سیوا زمنګ ندي ها چې سیوا زمنګ ندي نه داسې نشته لا یستطيعون نصر انفسهم او وی طاقت نه لري د امداد د خپل نفسونو چې ځان سره امدادو کی پای کې راځي که څوک تر څه شي تختیو نو ځان سره امداد غوي نشي کولی چې کني حد پکې اولا هم منا یسحبون او نبدی کافر تا ولا هم ندا کافر منا یعنی من عذابنا زمنګ د عذاب نه یسحبون دی ته پناه ورکړي شي نبدویتا ولا هم ندا کافر مننا من عذابنا دا عذاب زمون نه یسحبون دی ته بپنا ورکړي شي چې ګنې دا غې نه پپنا پپنا کې راشي کراو به نشي هغه به رانی شي پنا بني الله په کوئی چې بل متانا دی ته ګورم ما نه پور کړه نو پکاندار چې ایمان وروړي ناغه دوی چې کوم دینه شوکو هغه استدراج وکړه بل متانا بلکې مونږ نه پور کړ د ها ولای دې کسانو ته دا کوم اهل مکه چې موجوده و اباهم او د دوی پلرونو مشرانو ته حتا طوالا تر دې چوک دشوا علیهم العمر په دوی باندې عمر وګچو نو دی په دې دوکه شو چې دا خیر دی دنیا کې په دې عیش او عشرت کې همیشه یو همیشه یو په دې دوکه شو غافل انسان هم دقه سوی وځه همیشه ما افلا يرون اي دوی نو ګوري چې دوی په پیګي روزمره چې کوم دی پیغمبر د خدای په ترقه کې روان دي اولم يرو اي دوی نه ني چې ان انا اتل ارض چې منګه قص کو زمکه د دوی ته